فمن اظلم نشتر لی ظالم من من دا چانا کذب علی اللہ چی دروغ جوړ کړی دی په الله باندې وکذب بالصدق او د دروغ نسبت کړو رښتینی کتاب ته ایجاو کله چې راغلی دا کتاب دتا الیس فی جهنم آمن په جهنم کې مسول للکافرین زید پات کې دو د کافرانو جهنم د کافرو د پات کې دو زید د احسن الذي پډیر خیسته هغه کان یعملون پډیر خیسته هغه عمل چې د جری عمل کولو الیس الله بکاف عبدا آیا نه دی الله کافی خپل بند لپاره الله کافی او الله بس دی قل وایا فرایتم خبر را ترا کوي ما د هغه چا بارکی تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي را بلې سوا د الله نه ان ارادنی الله بضر کشر را دی لري الله زما بارک رس تکلیف هل هن کاشفات دره نو آیا دی دی لري کون کی د بیماری او د تکلیف د الله ستاسو د اخوایان بوتان معبودان دا تکلیف لري کول شي بروسا او اعتماد دې کوي بروسا او اعتماد کوونکی قل وا یا قوم ازما قوم اعملوا على مكانتكم عمل کوي د خپل طریقې مطابق زما حسن نه مني ما در تنی غلار خوله خو تاسو دشمنی اختیار کا انی عامل یقینا عمل کوونکی فسوف تعلمون زرد چې په هغه شوي تاسو من چې څوک دی یاتی چې راځ شي اتا عذاب عذاب یخزی وی چې رسوا او شرمند دی کی ويحل علیه عذاب مقیم او څوک دی چې را نازل وشي په عذاب نشا ان انزلنا الیک الكتاب یقینا را لګل من کتابان قران للناس لپاره خلقو بالحق په حق سره چې خلق له دین بیان کې حق پیژني فمن اهتدى وچا چې لار مونږ لله فلنفسه نفیده د ځان لپاره وا ومن ضل عسوب چې گمراه شوی فإنما يدل عليها ندوشک بوج د گمراهی به په ځوان نه ومان تعالی هم وکیل او نیت په دیوانه زموار ان فی ذالک بیشک پدې کې لآیات خامخ نشانات دي د الله د قدرت لقوم یتفکرون دها قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي ان اتخذوا من دون الله شفاعا نیولی دی آیا نیولی وی سوا د الله نه شفارسیان قل وایا ولو کان نظر کوي غي لا یملکون شیئا چې مالکان ندی د سشي د رب په خدای توب کې هیڅ مالکان نه دي ولا يعقلون ان عقل الذي هم ورته شفارسي قل وعلى الله الشفاعه جميعا خاص الله لره شفارس دي ټول له ملک السماوات والارض ندي الله لپاره بار شهید اسمان نه دزمو کولا ثم الیه ترجعون او بیا الله تاسو واپس کړئ شهید وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کله چې آیات کړی شي الله وحده کی आवाज چې د یو رب عبادت او بندگی وکړي یو رب برا مدد کې د یو رب په نوم نگرانی شکرانه ورکه هیڅ څوک ور سره نه شریکه کونه دا ک غټه دا ک ولی دې ک شهید دې ک مړ دې ک ژوند دې ک پیر دې ک ملا دې نسی چلی سی یا مسئلہ بیان کی اشم عزت نفرت کری قلوب اللذین آزمنا کسانو لا یمنون بالآخرہ چی ایمان نراڑی پا آخرت دیر پا نفرت کی شو یرد ایلا سو مسئلہ کا مسئلہ توحید بانی آغا سو پا نفرت کی کی اللہ وجہ قیامت حقیقت کی نمانی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې علاوه د الله نه وي اذا هم یستبشرون منا ساتي دی خوشاله خوشاله وي قل وا اللهم یا الله فاطر السماوات ته پیدا کون کې د اسمان او الارض د زمکه عالم الغیب والشهاده په په پټو په سرګن باندې اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دا بیت مخکوي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم دا دعا رسول الله وی اے د جبريل رضا اے د میکائیل رضا اے د اسرافیل رضا اے د اسمانونو د زمکو پیدا کون کیا اے په غیب او په پټه په سرګند پوها ته د دې بندگانو په منځ کې را دی چې څه جنگي ته فیصله وکي او الله کم خلق چې په حق مسلو کې اختلاف په مال او حق طرف ته هدایت وکي وکي زه ته په هدایت کې چاله چې خو خوشي دا ورځاویل چې حساب کتاب وای جزا او سزا وای دار څه بوله سرګن شي وبدا لهم سرګن مشي دي لپاره سیئات ما کسبو سزا د ناکار هغه عملونه چې کړو وحاق بهم رانا ول بشي پدوی ما کانو چوری به دای پر استهزئون ټوکی وکولو یا وای دې نماوتی ته علا علم بیشک دارا کړی شی دی ماتا په سبب د علم د الله په ما باندې زړه دې مستحق او لویتی په جندل کنه اما له دې مال خوشحالي چې را کړې او زړه دې لایق او مستحقم کنه الله اینا بل هی فتنه دا ازمائش او امتحان نه زګورم چې تسکه سزا د ګناهونو هغه چې دوی کړي وما هم بمعجزين او نه دی دی الله لره کمزوري کوونکی او لم يعلم او دی په هني ان الله چې بشک الله يبسط الرزق فراخوي رزق لمن يشاء چاله چې خوش یو يقدر تنوي دا امتحان دی حوادث راوي کله کمای کله ډېرې ور په دې یو ځنوي کې پتا څومره حالتونه راشي کله رزق ډېر کې نو کله کم کې انه یقینا شان داده هو الغفور الرحیم یقینا دا الله دې ډېر بخون کې مهربان وانو بلا ربکم رجوع کوي خپل رب ته د ګناهونو نه خپل رب ته متوجي شي واسلموا له او تابداری اختیار کوي دی الله لرا من قبل مخکې دینا ایات یکم العذاب چرا بشی تاسو العذاب ثم لا تنصرون یا تاسو رنګ دادون کړی شي واتبعوا روان شي احسن ما د خیسته هغه کتاب پسې انزل الیکم شرع لګل شوی تاسو ته من ربکم تاسو د رب طرفنا ملا الله ولنا واستنشي په دنیا ته قد جات کا یاتی بیشک راغلی تا تا یاتونه زما فکذبت بها متاب دروغ نسبت کړو غیتا واستكبرت لوی دکړو تکبر دکړو وکنت من الکافرین او ته کافرانو ويوم القيامة پرد قيامت تر الذين غور بها کسان کذبو علی الله چې دروغ ویلي په الله باندې وجوههم مسودا مخونه به تکتوري مخونه به تکتوري چې چا په الله دروغ جوړ کړي درب په دین کې دروغ جوړ کړي الیس فی جهنم آمن په جهنم کې مسول للمتکبرین زید پات کې دو د پاره تکبر کوونکو والذین ها کسان کفروا بآیات الله چې انکار کړي د آیاتونو د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دي تاوانیان قل وای محبوب اسغیر الله آیا د غیر الله بارکه تأمرونی حکم کوي تاسو ماته اعبدو چې ورته عبادت او بندګي وکم ایها الجاهلون اینا پوهانو اے ناپوه ما ته د غیر الله د بندګۍ باره کې حکم کوي او د توحید باره کې د نرمۍ ما ته تلقین کوي ولقد اوحي اليك بشك وحي کړی شوی تا ته محبوب ویل الذين او هغه پیغمبرانو ته کړی شوی من قبل کچتان مخکې تیر شي فعبد نو عبادت او بندگی کوا وکم من الشاکرین نو شد شکر گزارنا وما قدر الله حق قدره دې غدرې معناګان ول مخ کې تیر ولایات بار بار مکرر شو وما قدر الله حق قدره او نو په جندل د مشرکان الله را حق قدره په حق په جند سرا د خپل رب نه په جندل څوک چې خپل رب پیژني هغه سره شریک نه جوړي چا چې ور سره شریک جوړ کړي نو د خپل رب وي نه پیژني والارض جميعا او زمکه بطول قبضته په مټي د الله کې يوم القيامت پرز قیامت والسماوات اسمانونه مطيعات ران غختل شو دی دیمینی په خلال د الله کې لکه څنګه الله د شان سره خایي وجیه بالنبیین اور آب وستیش پیغمبران والشهداء او گواهان فرشتی براولی وقضی بینهم بالحق فیصله وکړي چې په من د دې کې په عدل او انصاف وهم لا یظلمون دې سره ظلم نه کړی شي ووفیت پورا به ورکړی شي کل نفس نریا نفستا ما بدل داغا من عملت چې کوم نه کړو وهو اعلم بما يفعلون او دا الله خپل په اسمانه چې دوی کوي وسیق الذین روان بکرشیا کسان کفرو چې کافر الی جهنم جهنم تا زمرا دل دل دل دل روان شي حتا ترجا اذا جاءوها کله چې راش دی د جهنم تا فتحت ابوابها نو کلا بکرشی دروازه دی مخکې نه ونی کلا ځکه جیل لکنه جیل دروازه پر وخت نه کلا او کله چې مجرم راولي ناور دنه کوي نو کلاوي کی قران بیان کړو موږ ورول هم خو دې ته نه ځګار کړ ولکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شو حکم د عذاب للکافرین په کافر باندې قیل او ویل شي ادخلوا ابواب جهنم وردن شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها مشوي پدې کې فبئس مثوى المتکبرین ډېر بد دې زید پاتې کې دوی تکبر کوونکو الله پناه تیرا کې الله پناه فدخلوها خالدین موردن شیدی ته یو بتا سو پدې کې همیشه الله موږ په کې ورځي وقالوا ايها جنتيان الحمد لله الذي قول تعرفنا خاص د الله د پاره دی الذي اغا الله صدقنا وعده چې رښتیا کوم سره وعده خپل ویلو چې زموږ مراد باندې کوم چې مرشي وقیل او بویل شي الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه خاص د الله لپاره دي فیصله به وکړي چې په نن دږي کې په انصاف وقیل او بویل شي الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه خاص د الله لپاره دي چې پالون کې د ټول مخلوقات بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله کوئی په معنا د دې باندې تنزيل الكتاب را نازل دلوی کتاب من الله العزيز العليم دا الله دې طرف نه چې غالب او په هغه دې تجرا غافر الذنب بخون کې د ګناه وقابل التوب قبل ان کې د توبې شدید العقاب کافر خدا الله په دین کې جنگ کوي خدای دای په یو سوره د خوشحالي ګرځېدو ګرځېدو کنه شي دنیا د یو لپاره جنتو د بدیل نه مانی دین پر د خندام کوي خدا هم خوشحالي نو ته چې ته کنه شي وره کذبت قبلهم لغرو نسبت کړو مخکې د دینه قوم نوح قوم نوح علیہ السلام دا غي خو په خوشاله یو په اخر کې الله رحم ویل کنا والاحزاب نور دلو من بعدهم رشتو دی دینا وهمت اراده لرل وکل امت هر یو امت برسولهم تخفل پیغمبر وانی لیاخذوه چدا پیغمبر رئیسی طریقتنی کی ثابت شوی د حکم نرفستا علی الذین فاکسان باندې کفرو چې کافر دي انهم اصحاب النار چې یقینا دا کافران خاوندان دی اور دي دوی اور والوی اور ته وځي الذين ها فرشتي يحملون العرش چې پورته کړو د عرش عرش د الله پورته کړو الذين هغه فرشتي يحملون العرش چې پورته کړي عرش د الله ومن حوله او هغه فرشتي چې ګیر چا پر د عرش نیوي يسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوي سره د صفات د خپل ربنا فراخ ته هر یو شتا وسعت فراخ ته کل شی هر یو شتا رحمتا په اعتبار د رحمت و علما نو په اعتبار د علم ستا علم په یو شی احاطه کړي نو ستا رحمت هر یو شی باندې ګیر کړي فاغفر نو تبخنو کې للذین کسان تتابو چې هغه د شرک او کفر نه توبه وستي وتبعوا سبيلك روان شي استاد لار پسې استاد کتاب پسې وقهم عذاب الجحيم او بچو ساتي د عذاب د جهنم نه ربنا اذن رب آوادخلهم سیئات یا مانوا تفسیر جواهر کی وئی وقیم السیئات بچو ساتی دید عذابنا یا سیئات ناکار اعمالو نو ساتی دی لرا د سزا د ناکار عملنا ومن تقی سیئات وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ کدا الله سره شریکان لجوړول شول تؤمنو نو تاسو په دې خبره یقین ساتلو د شرک په خبره دې یقین ساتلو او د توحید هغه سره دښمنی وا فالحكم لله نفیسلن خاص الله لرضا العلی الكبیر چغو چتولو دے او دغه رب دا فیصله کړي چې ما جنت په مشرکان حرام کړي دا الله پورته کوونکې د درجو له د خپل بندګانو جنت کې د خپل بندګانو درجه پورته کوي یا رفیع الدرجات پورته کوونکې د درجو له په دنیا کې د خپل بندګانو درجه پورته کوي ذل عرش خاوند عرش دې مالک د عرش دې الله وی لکه څنګه په اول کې आवाज مخلوق څوک نو لمن نجات الفنا کې आवाज شو لله الواحد القهار یواز الله لرچی یو دې حضور ورغو الیوم الله وی من نزهی چې من د بل چا اختیار نه چلیږي او تاسو نه قرار کوي چې نن بل چا بادشاہي نه ده الیوم ننزی تجزا بدلی ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته اذل قلوب لدى الحناجر کله چې د زړه وی د مرکندونو سره حناجر جمع د حنجرتن وا او دا د خلق ته وی مریته زړه دې زل را رسیدلې کاظمین دک وی د غصه او د خفقان نه پریشان وی چې دا ما ولید نبی سره تیر کړو ودا د دنیا کې څه پاره پیدا کاظمین کاظمین دا زونه بد باوی چې بار رومي مال ظالمین من حمیم نبی د پاره ظالمان من حمیم سوک مهربان دې چې په دغه خپ خپ بشیته ولا شفیع نو نو سوک شفارسی ظالم نه مراد مشرکو نبی د ظالم مشرک د پاره من حمیم سوک دوست مهربان ولا شفیع نو نسو شفارسی تو کنی چې دا شفارس به قبول منظور کړی شي یعلم خائنۃ الاعین دا الله پویږي په نقصان او خیانت دسترګو والله یقضی بالحق الله فیصله کوي د عدل او انصاف والذین ها کسان یدعون من دونه چې دا مشرکان را دلی او را مدد کوي سوا د الله نه کانو هو غی اشد داهم زمیر فصلو کانو هم یعنی هو غی اشد منهم قوتا دیر مضبوط دین پا طاقت و پا قوت کی و آثارا فی الارض او دیر زیادو پا غنشاناتو کی چی پزمکا کی پریخی و آثارا یعنی و اشد آثارا ډیر سخت پاغ نشاناتو کې فلر دی چې په ځمکه کې پریخي وي قلاګانې جوړ کړې باغونه لګولو فاخذهم الله بذنوبهم نیول یغول را الله په سبب د ګناهونو داغي وما كان لهم من الله من واق نو د دې لپاره سیوا د الله نه مل څوک بچ کوونکې ذالک رانیول لولی رانیول ولقد ارسلنا بشکر علی گلو من موسی موسی علیہ السلام دی آیاتنا پخپل معجزات و سلطان المبین په دلیل سرګن الى فرعون فرعون تو هامان او هامان تو قارون او قارون تا فقالوا نولو دی ساحر نعوذ بالله من ذلک دا موسی علیہ السلام جادوگر دے کذاب او ډیر لوی دروغجن دی تزان په افضل امت کی صاحبه تار دین لپاره سو قربانو کا واستحیو نساءهم ژوندۍ دې پر خودی دې لونه وما کید الکافرین الا فی ضلال نو مکر او فریب د کافر مگر په تباہی کی وقال فرعون ولی فرعون ضروری ما پریئی اقتل موسی زوجن حضرت موسی علیہ السلام کله چې دا خبرې کولې د موسی علی السلام د قتل نو د په دربار کې ورته مومن را پاسې دو دا غد وجه د صورت ته وی سوره مومن وقال رجل من يسري مومن چې مومن من آل فرعون او د خاندان د قوم فرعون وقال الذي ولوها عكس آمن چیمان روڑو یا قوم ایزما قوم انی خاف علیکم یقینا یریدن پتا سبان مثل یوم الاحزاب په مثل دا غرض د ډلو لکه پاغل باندې څنګه الله عذابونه را لېږلو نو داسې عذاب زستا سو بارکې یریدم درجه د اوازونه قیامت په نومونو کې نوم دی یوم التناد دا ورځ د اوازونه یوم په کوم ورځ باندې تولون مدبرین چې واپس به شي تاسو د میدان محشر نه مدبرین شاکون کی ما لکم مدی تاسو پار من الله دا الله طرف نه من عاصم سوک بچ کون کې میدان د محشر نه بشاکه ورته ولر شي الا اله موسی لا مددگار د موسی علیہ السلام نا و انی لا ظنه کاذبا او یقینا خام خاز خیال کوم پر موسی علیہ السلام کاذبا د درو جننا زه اس درو جن باندې کو تاسو ته تسلی لپاره کوشش وکم ور بر ورم کسین زوده من وای کله وقال الذي وليها کس آمن چی مان روڑو یا قوم زما قوم اتبعونی زما پسیرا روان شئی اهدکم سبیل الرشاد خیم درت لار سما یا قوم از قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا جنب دنیا متاع لغ انتفاع دا فرعون پا دی حکومت دا پریشان و شوکت گردو کنشے لا جرم دی کې شک نشتا انما یقینا هغه تدعونی الیه انما تدعونی یقینا هغه چې بلای تاسو نه الیه غیتا لیس له دعوت نشته دی هغه لره حق ورا مدد شیولو فی الدنیا په دنیا کې ولا فی الاخرته په آخرت کې لیس له دعوت فوقاه الله بچ ساتل والله دلرا سیئات ما مکرو د سختو د تکلیفونو هغه نه مکرو چې دوی کوم مکرو فرود کړو وحاق اور نازل کړو والله بیال فرعون فقوم فرعون باندې سوء العذاب ناکار عذاب دریاب کې ورغرق کړ او پرز د قیامت به جهنم ته ورغورځي النار والله یور د جهنم یعرضون علیها پیش کول شي په دې فرعونانو باندې غدو او عشیا سارو ماویور دا د قبر عذاب چې دی باندې د قبر عذاب دا د قران په آیاتونو ثابت دی یو آیات په کې دامو قال الذين استكبروا بيا کسان چې ځان لوی ګڼلي ان كل في آية من وطن پديکيو ان الله قد حكم بين العباد يقينا الله في سلكر پمن بندگانو کې وقال الذين وايا کسان في النار چې پور کې لخزنه جهنم د پاره د خزان شانو د جهنم ادعو ربکم دعا غواړی زموږ لپاره د خپل ربنا یخفف عنا یوما من العذاب چې سپک کې زموږ یو ورځ د عذاب نه یو ورځ چټي هو را لگا کی کنه فرشتو له ویره تاسو درخواست وکړي الله ته زموږ لپاره وایي یو ورځ چټي هو ملاوي شي نو لکنه قالو نو فرشتي ورته وي ولن تکو آیا نو تاسو تاتیکم چراغلی تاسو رسولکم پیغمبران تاسو دل بینات تسرګند موجزو قالو وای ولی بلا ولنا انبیاء خراغلو قالو نو فرشتي ورته وي فدعو زیدا دعاګان غواړي او کوم غواړي وما دعاء الكافرين الا في ضلال ند دعاء الكافران الا في ضلال مگر تباہ و بربادی کی ان یقینا من لننصر رسلنا خام خاندات کوي د خپل پیغمبرانو والذین لا کسان امنوا چې مان وروړي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې د انبیاء او د مؤمنانو مدد کوي ويوم يقوم الاشهاد او په کوم ورځ چې ودرېږي ګواهان ګواهان براشي انبیا عالمان زمکا الله سو خپې دا ګواهي کوي یوم په کوم ورځ باندې لا ينفع الظالمین چې فائدہ ورنکي ظالمانو ته معذرتهم عذر او جانه داغوي ولهم اللعنت وغیر پاروی لعنت ولهم سوء الدار وغیر پاروی ناکار کور آخرت ولقد آتینا الله بیشک ورکړو موسی الهدى موسی علیہ السلام ته هدایت و اورثنا په میراث کې ورکړو بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل ته کتاب تورات شریف هدن دا هدایت و ذکر او په کې نصیحت لئول الالباب د پاره د خاندان د عقلونو فصبر صبر کوئ علماء لیکلی وی دا الله په نبی هر وقت دا الله دربار کې به قرب حاصلې دو او نزدېکت به حاصلې دو نو چې کله وچت مقام حاصل شو هغه کتب الله سے زم غن تخکارې دو نو په دې اعتبار دې ته زم نه وي واستغفر لذنبک بخنا غواړه د پاره د خپل ګنا او سبح به رب او پاکی بیان کثرت صفات د خپل ربنا بالعشی ما دیگر ولذکار او سحر ان الذين بشکا کسان یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي پایاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د سدلینا تاهم چراغله دا دلیل دیتا ان فی صدورهم لخلق السماوات والارض خامها پیدایش د اسمانونو د زمکو اکبر ډیر لوی من خلق الناس د پیدایش د خلقونه دا د خلقو د ذهن مطابق خبره کوي انسان ته غش پیدا کول او جوړول ګران کړه الله د اسمان او زمکو له وردا ما پیدا کړی او د انسان د پیدا کولو له ورا نو الله له ټول یو شان دی انسان ته استاد ذهن مطابق لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو د ځمکو اکبر ډیر لوی د ستاسو د خیال مطابق من خلق الناس د پیدا کول و خلقنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلق نه پوهیږي نو کوم ذات چې د اسمانونو د ځمکو په پیدا کولو قادر دی موږ هم را ژوند کی والنهار مبصرا ورځ ګرځول درنا والا ان الله یقینا الله له فضل خامخ خاوند مهربانی دی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلق نه شکر نه ادا کوي ذالکم الله ربکم دا صفتون والا الله رب تاسو خالق کل شیء پیدا کون کلا لوشیه لا اله الا هو نشتر ذل عبادت مستحق سوا د الله نه فانا تفكون نو کوم پلتا سوړل شي چې د رب عبادت نه کوي او د غیر الله عبادت ور سره کوي کذالک الله دارن یوفق الذین اړول شي ها کسان کانو چې وغي بیاات الله چې آیاتنا الله نه جهدون انکار وکولو نو چې بل څوک د بندګۍ لایق نشته فدعوه نروبلی دا الله را مدد کوي دا الله مخلصون له الدين خالص کون کی شهید الله له خپل تابعداري الحمد لله رب العالمين ټول صفاتونه یوازې الله لپاره وي چې پالن کې مخلوقات وي قل وا انی نهیت یقینا من کړو شوم ان اعبد الذین دا چې عبادت د نبی کوم نا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو را بلې سوا د الله نه لما جاءنی البینات کله چې راغلی دي ما تواجه دلائل من ربی طرف دربنانا و امرت ما ته حکم کړو شوم ان اسلم لرب العالمین دا چې ځان تابع کوم د پاره د پارون کې مخلوقاتو والذي الله غزاد خلقكم چې پیدا کړی تاسو من تراب خاورنا ثم من نطفه بیا احساس کی وینا ثم من علقه بیا دا ټکړې د وینینا من علقه بیا دا ټکړې د وینینا ثم قیل لهم بیا به ویل شي دوی ته اے ما کنتم تشرکون چرته دی هغه چې وایي چې تاسو د الله سره شریکان جوړول او تاسو چې ور سره شریکان جوړ کړی وایي څه شول من دون الله سوا د الله نه قالوا وای بدی دلو ان رخص الجنه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ذالکم الله دارنګ تاسو په دې اور کې وای په دې اور کې وای بما په دې سبب کنتم چې تاسو تفرحون فی الارض چې تاسو مستی کړو په ځمکه کې بغیر الحق په ناجایز طریقې هغه مستی سوا شرک مکړو ګناهونه مکړو وما کان برسول ندی صحیح ندی درس دیو پیغمبر بپارا یاتی بی آیتن دا چرعو دو من جزا اللہ بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم باندی فیضا جامر اللہ کلچی را بشی غفی صلی اللہ دا امر اللہ مراد تفسیر وحلمانو یا دنیوی عذاب دے یا تی مراد دا آخرت غفی صلی اللہ فاذا جامر الله کله چې براش او حکم الله قضی بالحق فیصله وکړي شي په عدل او انصاف وخسر هنالك المبتلون او تاوان وشي په دغه وخت باطل پرس الله الذي الله غزات جعل لكم الامانه چې ګرځولي تاسو لپاره زناور لترکبو منها دې لپاره چې تاسو سورلو کوي منها خوشاله شو دی په هغه سبانه چې د دې سره من علم دی د چغې کې آمنا بالله وحده ایمان مروړې په الله کې یو باندې وکفرنا ومن انکار کړي دما دا سن کنا چې موږ دي مشرکین دا غي په سبب د الله سره شرک کوونکی فلم یکون فهم ایمانهم نو چې فائدہ ورکړي دي ته ایمان دي لما راو باسنا کله چې دلو د عذاب زمونږه سنت الله التي دا طریقه دا الله دا طریقه قد خلت فی عباده چلوان می تیر شوی دا الله په بندگانو کې چې په وخت د عذاب کې چاله ایمان به فائدن ورکړي وخسر هنالک الکافرون دا غم مهرباني دنیا کې عامي الرحیم د خاص مهربانو خاون نه مهرباني د اخرت کې خاصي په دوستانو پورې کتاب الله وی دا کتاب د فصلت آیاتو چې واجی کړی شی آیاتونه دی قران قران دی عربی ان عربی ژبه کې لقوم دا قوم پر علمون شي په اعراض کړي د مخړول د اکثر ډیرو د دینه قران قبل ندی کې سوچ او فکر نه کوي فهم لا اسمعون ندی دا قران قبل نه سمعت معنا د قبول وا وقالوا اولو دي کافر قلوبنا زمزمنا في اكنه تتردو کی نو انسان خو انسان په خبره پوهیږي زه څه پیری یا څه فرشته نیم یوها الیه وحی کړی شوی ده ما ته انما چې یقینا الهکم اله واحد معبود ستاسو معبود دی او فاستقیم الیه درس شوی دی الله ته په ایمان او تابعدارۍ فاستقیم الیه دې ایمان او طاعت فاستقیم الیه مضبوط شي دی الله ته په ایمان او تابعداري واستغفروه دی الله نه بخنه غواړي وویل للمشرکین هلاکت دی لپاره مشرکانو الذين ها مشرکان لا یتون الزکات شغل نور کوي زکات لتکفرون بالذی خامخا انکار کوي دا غزات نه خلق الارض فی یومین چې پیدا کړی د زمکه په دوه ورځو کې وتجعلون له اندازا او ګرځوي تاسو د الله لپاره شریکان ذالک رب العالمین دا الله د تعالی کر مخلوقات وجعل فی رواسي ګرځي د الله په زمکه کې غرونه من فوقها بجره طرف د زمکه نه وبارک فیها برکت کولو الله په دې ځمکه کې وقدر فیها اقواتها اما ذکر دی الله په دې کې اقواتها رزقونه دې ځمکه سواء للسائلین دا خبره برابر ده د پاره د تپوس کوونکو ثم استوى للسماء بیا الله را د کړو اسمان ته وهي دخان او دا لګي دا سزا او دخان نه لګي سزا داغه د حکم او ذکر مطابق وزین سماع الدنیا الله الخص تکړه د اسمان د دنیا د مصابیحا ته چراغونه باندې تسپور باندې وحفظ او دا لپاره د حفاظت دی دا ستوري لپاره د حفاظت دی چې شیاطین پیشته شي ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازه دا غزور او په هوا شایا بعض علماء لیکلي دا کنایه د دین هر طرف نه دی راغلی اذ جاءتهم الرسل کله چې راغلي دي ته پیغمبران من دین دین مخکې د دین من خلف رسول دین یا خدا چې د هر طرف نه دی راغلی یا من دین دین دا معنا وا دایته د ماضی واقعات ذکر کړو ومن خلفهم د مستقبل خبره ولا کړی الله تعبدو الا الله دا چې عبادت او بندگی سوا د الله نه بل چا نه کوي قال نولي لمشركان لو شاء ربنا کفو خشو درب زموا چې موږ ته دین بیانول لام ول ملائکتن نخام خارا لګلې ملائکه فإنما يكن الميا دما د هغه د رسول تم دی چې تاسو را لګل شي او تاسو باندې کافرون انکار کوونکی فاما عاد هر چا عادیان فاستكبروا تکبر کړو فلر د پزنه کې د غیر الحق پنا جایز طریقې باندې وقالوا ولي د عادیان من اشد منا قوه سوق د مضبوط زمون په قوت او طاقت کې زمون مقابله ولا سوق کوي اولم یرو الله ای دی ګورنا من الله الذی یقینا الله هو الله خلقهم چې پیدا کړی دی دی هو اشد من هو اشد منهم قوه دا الله ډیر مضبوط تر دین قوتن په طاقت کې وکان او دا عادیان دی آیاتنا چې دا آیاتونه جهدون انکار وکولو فارسلنا لهم ريحا را لګلو من په دې باندې سیلې سور سورن چې سخت وخوا سر سر علماء ګن معنا غانې کوي ته در په په دې باندې لاسه مسلط و سور سورن چې سخت تیز سیلې وا دغه پاره د سپېرې شي دغه پاره د عذاب وي یا نه حساب دي ته چې په در په دغه پاره د عذاب وي منځي قوم دې پاره چې سکو نو دیتا عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ وي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت او خان عذاب د اخرت اخوا اخ ډېر سخت پر سوایي کې اخ ډېر سخت پر سوایي ده وهم لا ينصرون او د دې سره امداد نکړي شي الله دې موږ د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه وساتي واما ثمود ورچ سمودیان فهدیناهم هدیناهم معنا او تفسیر جلالین کې وي بینا لهم طریق الهدى فهدیناهم بیان کړو موږ دې ته لار د هدایت تاسو به موږ سره مل وي تاسو به موږ سزا ملاوي تاسو له ګواهي کا قال وای ددی انتقن الله الذي طاقت د خبر واکړو مونږ الله گویا نکم الله الذي هو الله انتق كل شيء چې دا خبر طاقت ورکړي د هر یو شي ته وهو خلقكم ولا مره او دی الله پیدا کړی تاسو په اول ځل کې انسان ته تاسو دنیا کې څه چې وکولو تا غوګلو نه پټول تا غوډا نه غوګلو دا زما خپل سترګې دي او دا زما فرمان ده دا خو د لوس په توله کې د میدان محشر کې چې استاد غوګونه سترګې او سرمنې خو الله ګواهان استاد بدن کې تا ته څه شی نه پټولو خلکو نه به پټولو سترګې نه پټولو دارنګ د د سرمن ما د غوګن نه نه پټول پای دا خو ما خپل اندامي وي دا در له اوس پته لګي دا چې دا خو ستاسو بدن کې الله ستاسو اعمال گواهان مقرر کړو ولكن جننتم لو تم تاسو خیال کړو ان الله چې تمن الله لا يعلم كثيرا نفوه پډور من نواسن تعملون چې تاسو کوم من کوي فما هم من المعتدين نو دای ملامتی ادا الله دربار کې مقبول او منظور نه یا دنیا کې ناکار کار شروع کی بیا ځان ملامت کی بس ملامتیا ون خلک وي بس پرې ورځان ملامت کو یا وې خو ورځا تکلیف ته سورج تیر وشي الله ایدان په ملامتیا خلاصې دلی نه په صبر خلاصې دلی او د استعطاب معنی د مخکې شو او ان استعتبو او کچره دوی طلب درزا د الله کوي فما هم من المعتوين نو دوی نو طلب درزا د الله نشي دوی غیر من دنیا له لګي الله نه یو ځل لګي اوس در نه مطالبه درځاوندې وکوم چې ما راضی کا دنیا کې مې درلوري چې ما راضی کا دا غینه د منکر ګرځولو فزینوا لهم مخیسته کړو دوی د پاره ما بین ایدیهم چې روان دي د دنیا کار ورنه خیسته کړو وما خلفنا چې رسول دي د آخرت د کارونو منکر کړو وحق عليهم القول ثابت شو په دې باندې نه دا عذاب فی امم دا فی په معنا د معاده والغو فيه او شور پکې جوړ کوي فلنذيقن الذين خامخوا وبسكوا ها کسانو ته کفروا چې کافر دي عذاب شدید عذاب سخت ولنجزينهم خامخوا سزا ورکو دیتا اسوأ الذي ډیر ناکار د هغه کارونو کانو یعملون چې دوی چې دوی عملونه کول ذالک دا دا کوم چې ذکر شو ذالک دا جزاء وعد الله النار سزا د دشمنانو د الله اور دې لهم دې لپاره فیا پدې کې دار الخل کور دا مشګری وي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدل او سزا ده په سبب دار چې دوی چې د آیاتونو انکار وکولو وقال الذين كفروا وای دا کسان چې کافر دي طرف دې قیامت باندې ربنا اذن وربا ارنا الذين من توخوا غدودل اغد قسم کسان ادولا نا چې موږ یې گمراهان کړو من الجن د پیران ولین سو د دنیا دمنا نجعلهما تحت اقدامنا چې وی ګرځي لاندې د قدمونو لیکونا دې پار چې شي د ایمونی نسفلین د ذلیل او درسوا شونا خپل مشران د دې جنې د یادې چې موږ لوخه چې موږ د قدمونو بلان دراولو او زری زری کو دا الله حال ذکر کول کافر او د خپل دوستانو حال ذکر کوي ولا تحزنوا غمجن غیما وابشروا بالجنة التي او زیر واخلی په جنت هغه باندې کنتم توعدون چې وایي چې تاسو روا د کړی شو نحن اولیاءکم الله ومن دوستان مستاسو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فی الاخره او پرز د آخرت یعنی د خپل خواهشات د الله د رضا لپاره پرېښول د خپل طبیعت زندگی پرېښوا او د الله رضا غوره کړه نو پر ورځ د قیامت چې د څه خوښه نه به الله رب عزت کوي نزلا من غفور الرحیم من مسیاب د طرفه د بخون کې د مهربان نه همیشه د الله رب عزت ملمانوي الله دې تاسو په دې کې راولي خا اخلاق او ناکار نه برابر دارنګ نیکی او ګناه نه برابر ادفاع دفع قبلتی دفع کوت دغه بدی لرا ګناه لرا بد اخلاق لرا دلتی پاغ خوبانی احسن چا ډیر خسته ته دعوت چلے سو بدر دی وی تا پس پراپګاند کوي نو په جذباتو نه کار نه لازم کې دا غهم درګي ساته مگر خاوند برخه لوی تا چغتا الله لوی عقل ورکړي لوی غرواله ورکړي یا الله ذو حظ عظیم مگر خاوند برخه لوی ته په جنت کې لوی سره ورته آیاتن لوګ ورته باندې سوچ وکړي الله چاته د لوی برخه خاوند دی چې دا ډېر لوی عقل مند دی دغه جنت کې ډېر لوی سي چې دعوت پیش کو په خپل نن نه کوي او کچا بدر دی او د برداشت کله ډېر لوی صفت دی بد ورځ چاوي او د برداشت کول دا ډېر لوی صفت ده و اما ينزغنك من الشيطان نزغ کچره ورسیږي تا ته شیطان نو طرف نه سو وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله باندې انه هو السميع العليم یقینا شان دار د الله د رودن کې پوها ومن آیاته الليل والنهار د نشانات د توحید د الله نشپا ورځ دا والشمس والقمر نور سپوږمۍ دا افمن یاسو کل قاف النار چې ورغور جول شي په اور کې خیر نه غره ده ام یاتی امن یوم القیامه یاسو چراغ شي په امن پر د قیامت اعملوا ما شئتم زه عمل کوي سچ مو خوخی قران مدر لګیان کو الله نه وی سو کو زده ونات کوي وای چې سمو خوخی کوي الله به ورنه تپوس کوي انه یقینا شان دا ہے انه یقینا دا الله بما تعملون بصیر باغ سمانه چې تاسو عمل کوئ دونکو ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړي د ذکر القرآن لما جاءهم کله چې قرآن راغلی دیتا وانه یقینا دا قران لکتاب عزیز خامخا کتاب د ډېر عزتمن په الله باندې عزیز معنی سره کریم علی الله علامه ابن جوزی وی عزیز معنی دی چې کریم علی الله دا قران په الله ډېر عزتمن دی لا یاتیه الباطل نشرات له پدې کې باطل من دی نه دی د مخ په طرف نه ولا من خلفی او نه درس په طرف نه مخکې نسم مرادو او ورسته نو مرادو قران چې د ماضی او د مستقبل کوم خبرې کړي نو د په ماضی واقعاتو کې درو راشي او نو چې ویل چې دا د کېږي دا د کېږي کې هم درو غران شي یا لایتی الباطل دا معنا وا ناراضی په قران کې باطل والو من دې نه دې مخ کې طرف نه مخکنی کتابونو کې داسې کتاب نشي چې قران دې منسوخ کی ولا من خلفه او نرستو دا یعنی رسو داسی کتاب نمر روان چې قرآن کی منسوخ شي نو اشاره و ختم نبوت د پیغمبر تا چې دا رستنی کتاب درستنی مخکنی کتابونه به نشي منسوخ کوله بلکې د منسوخ کړي او رسو داسی کتاب نمر روان چې د منسوخ کی تنزیل من حکیم حمید را نازل شوی دا طرف د حکمت علی حمید او دستایل شوی ذاتنا ما یقال لکا